داشان ګوتمه بیج یا شرط چې په هغې باندې د الله جل جلاله د اسماء الحسنا نه یو نوم لیکل شوی وي یا د انبیاء کرامو علیهم السلام د نومونو نه یو نوم په هغې باندې لیکل شوی وي یا د فرشتو نمونو نه یو نوم په هغې باندې لیکلی شوی یا په هغې باندې د قرآن پاک آیات کریمه وي نو دا شان بیج ګوتما یا شرټ هغې سره باتروم ته یا واشروم ته تلل دا ناجایز دي بېدبي ده او ګناه ده البته که بیج یا ګوتما دا په جیب کې وي او ښکاري نه پټ وي نو بیا خیر دی بیا تلی شي او که داسې نه وي ښکاره وي او په نظر راځي نو بیا داسې نامناسب زینو ته ګنده زینو ته دا سوزونه وړل ناجایز دي بېدبي ده او ګناه ده او دې نه ځان ساتل پکار دي.